اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع المجيب الدعوة درنو محترم زار تاسو به زموږ د مازیګر هغه خبرې په یادېږي چې موږ د نن شپې د طاعت و عبادت و بندګي په باره کې تاسو ته بیا هم درته وایم چې تایید او تاکید کوم د بندگانو دعا او مناجات زاری عبادت اخلاص صداقت دا هغه وخت وځای ته د قبول وځای ته د رحمت رسیږي کله چې بندګان ټول کارونه د دین په ډېر الفت او محبت او په ډېر اخلاص سره پای ته ور درنو زارو د دې شپې په مبارکوالي کې خوشک نسته د دې شپې په مناجات کې د قبول خوشک نسته کومه وعده چې په حدیثو کې د دې شپه په باره کې راغلې ده چې درې سوه دروازې یا درې سوه شپېته دروازې د رحمت پروردګار پر بندګانو خلاصېږي خوشک نسته مګر دا چې زما وستا زاری یا دعا به په اخلاص وي دا به په صداقت وي په دغه کې مې شک د نو زرو دا خبره باید یاده ورسي چې بندګان چې د رحمت په امید او په نیکه عقیده د خدای تعالی جل جلاله دربار ته حاضرېږي خدای تعالی جل جلاله خپل بندگان د نیک عقیدې خاوندان هیڅ وخت محروم مایوس نه کړي دا خبره موږ پخوا هم کړې ده تر هغه وخته پورې چې یو کوچنی ونه ژاړي موتی نه ورکوي څوک چې دروازه ونه ټکوي ولو که تر سهاره پورې هم سړی د خپل کور دروازې ته ولاړ وي تر څو چې ویې نه ټکوي دروازه نه باندې خلاصېږي زما اولینې خبرې د مخ تر دې چې په اصلي قصه او بحث شروع کړو ګرانو وروڼو دپاره مو زور پر دغه اچوو چې نن نو هغه شپه راورسېدل چې د تېر کال هر څه چېرې پېښ سوي وه راغلي وه تېر سوه ومو لیدل د آینده کال دپاره سر د نن شپې زموږ ټول نوی ژوند شروع کېږي که مو مرګ دی عزت مو دی بې عزتي مو ده فقر مو دی راحت مو دی بې راحتي مو ده هر څه چې ده خو دغه شپه د قدر و او د برات شپه تقریبا دواړه داسې شپې دي چې په هغې کې د بندګانو د قدر اندازه د ټولو شانو قدر کېږي اندازه کېږي او په دې کې براتونه د انسانان نوشته کېږي زما دا ګرامونه چې نن دلته ماښام راځي سی بیا زه دا امید لرم لوی خدای ته چې ستاسو به اخلاص او صداقت او محبت په انتها درجه کې له خپل قرآنه خپل خدای خپل رسول سره نن شپه کې تاسو اقلا ځینې صورتونه چې مو ستاسو لپاره میان کړي دي پر دې تخته مې ویشته دي صورت صف و صورت جمعه و صورت تغابن و صورت حشر پنځه صورته دي تقریبا او قرآنونه هم ستاسو په مخ کې دي دا په نشپه کې پس دغه دوره څخه خپل وظیفه کوي پرې نږدی تر څو چې د دې پیل سره برابر شو قل هو الله نن ډېر ووایاست او خپل څو رکعته لمونځ چې مو تاسو ته در ښوولی دی هغه تاسو نن شپه قضا نه کوي یعنې کوښښ وکړئ چې دغه سل نه وي پنځوس یې وي پنځوس یې نه وي هغه شل یې وي خو دا درې اندازې دي تر څو چې موږ د نن شپې د رحمت سره مخ موږ تاسو ته وویل په مازدیګر کې چې نن شپه د قضا او د قدر د انسانانو د مرګ اندازه معلومي دا دنیا عجبه دنیا ده تاسو ګورئ نن شپه دا دی ډېر رفیقان ستا دلته ډېر نشته داسې شپې په دې دېرش دو دېرش کاله کې راغلي دي زموږ تاسې چې ډېر سپین ږیري د دغه ځوانانو پر ځای دلته ناست وو لیکن د دغه شپې په وخت کې امر د مرګ ورته سوی وو نن نسته دا دي قضا دي څه فکر کوئ تاسې ځوانانو سپېژلو چې تاسو نن دا دي اوس تر دې وخته پورې دله تیار چې لس دقیقې بعد یا نیم ساعت بعد یا سبا یا کال بعد به بیا دغه رفیقان دغه انډیوال دغه دوست زه به یم ته به یې نه به یو نو موږ څه قسم امر ورکول کېږي دغه فکر خو موږ ته پکار دی نو دا یو ساعت یا دوه ساعته یا یوه شپه یا یو کال چې موږ ته خدای فرصت د طاعت او عبادت او بندګي راکوي آیا دغه به موږ په غفلت تېر وو دغه نکتې ته په خپله هر انسان باید متوجه او فکر وکړو ګرانو زرو که نه دا دې وګورئ اوس یو د هغو شپو څخه چې د انسانانو مرګونه پکښې ټاکل کېږي دنیا وه په دغه دنیا کې پاچاهان انبیا رسولان صالحان عابدان بدان نیکان غوثان فاحشان بدکاران ژوند کړی دي مګر په دغه شپه چې امر د مرګ ورکړه سوی دی بله دا شپه چې رارسېدل یا یو ورځ ای خواته یا دوې وفات یې کړی دي پاته سوي دي لوی تاریخ او د ژوند چارې داسې نوشته کوي چې نن شپه متصادفه او برابر د وفات سره د سیدة النساء د بیبي فاطمه زهرا هم ګران وزارو شیخ ابوالقاسم استغار صاحب رحمت الله علیه وایي وایي زه د پنځلسي په شپه باندې راولاړ شولم یو دوه رکعته لمونځ مې وکړي په هر رکعت کې مې پنځه ویشت پنځه ویشت واره قل والله وویل وروسته چې خلاص ولم یو سل واره مې درود ووایه دا مې روح ته د بیبي ولېږئ یعنې دا یو بل قسم لمونځ دی چې تاسو ته مثلا نن در وښووي نو کله چې مې څه طاعت وکړي یوازې هم دا یوازې چندانې شی نه کېږي نو وایي خوب رالی بېده شولم وای ما دا بیبي فاطمه زهرا په خوب ولیدله راته ویې ویل ای ابوالقاسمه تا زما و روح ته دوه نشان راولېږل چې زه دې په نن شپه چې غمجنه شپه ده خوشحاله دې کړم نو زما دې قسم وي ابوالقاسمه چې زه په آخرت کې راپورته سم تر هغو به د جنت خواته قدم کښېنږدم چې ستا شفاعت ونه نو پس د هغې به ده همیشه په دغه شپې کې چې راتله به نو بیا به اته اته رکاته لمونځ کوه دوه دوه رکاته به سره یوځای کول یا به څلور څلور سره یوځای کول او په هر رکات کې پس الحمدلله څه به نو بیا یولس یولس واره قل ولا یې ویلې او دا به د بیبي مبارک روح ته لېږي اوس د هغه شیانو څه چې په نن شپه کې پېښ سوي دي بیا پیښیږي خو ما په مازیګر کې درته چې ارواحانو ته اسرائیل سلام ته د روح اجازه ورکړي چې د دې هغې به سږ کال قبضه لکه ملک الارحام ته چې بیا د آینده کال د کوچنیانو یې ورکوي وایي سږ کال به اوس نن شپه اجازه ورکول کېږي سږ کال به دغونې الفان زېږي دغونې ښځي زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات امر هم نشو ورته او د ابو بکر صدیق مو د وفات امر هم نشو ورته د حضرت عمر مو د وفات شپه امر هم نشو ورته کوي یعنی څه چې تاسو د اسلام مشرانو مقتدیان ویني د وفات امر یې نشو ورته دغسې شپه وه د دنیا چې د بیل فاطمه زهرا رضی الله عنها د وفات امر هم نشو ورته چې خدای تعالی جل جلاله دغه ترتیب او دغه تنظیم ستا در وراوړو د دې لپاره چې زه د بې فاطمه زورا کیسه تاسې شروع کړم چې دا مبارکه په نن شپه کې څه قسم له دنیا څخه جامکت کړی دی او څومره غم یې وجې امت ته پېښ نو زه به اول په دې کې وګډېږم چې دا څوک دی ولې چې موږ په نن شپه کې خو مال د ډېرو امر د وفات ورکړه شوي دي نو د دې هغې مورکړه شوي دي مګر دا نو کوچنۍ ښځه نه ده ورونو بی بی فاطمه زهرا مبارکه د اهل بیت سره د رسول علی سلام اوس نو زه د دې پر ژوند باندې لږ لږ تاسو ته ګډېږم تر وبه د زموږ نور انډیوالان هم راورسېږي کرا کرا خو نو چا کورونه لري څوک نږدې ګوري دا آیات کریمه چې خدای تعالی فرمایلی دی بسم الله الرحمن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا دا آیات په شان کې د اهل بیت